چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسم کال له هجرت کړی دی او بیا غته موقع نه ده ملو شوی پرون تاسو دا باس وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول حجونه سونه کړی دي حضرت ابو اسحاق چې د امام بخاری د استادان استاد دغه د تحقیق د چې رسول الله دغه کړی دی ټول عمر کې دوه حج کړی دي یوې د هجرت نه مخکې کړی دی چې مکه کې اوسېده او بلې چې دی د هجرت نه پس کړی دی چې هغې ته حجت الوداع وي لیکن نور علما تحقیق دا کوي چې نه د امام ترمیزی رحمه الله هغه وی رسول الله دغه کړی دی ټول عمر کې درې حجونه کړی دی یوې د هجرت نه پس کړی دی او دوی مخکې کړی دی او بیا تاسو هغه دغه ویلو کنه سفیان سوری رحمه الله او یو بل محدث دی ابن جوزی رحمه الله هغه وی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی حج حججا لا یعرف عددها رسول الله دومره حجونه کړی دي چې چاته د هغې شمار معلوم نه دی قبل الهجرت هر کال به رسول الله دغه کو حج به کو نن هم دا واقعه ده حضرت طارق ابن شهاب وی چې یو د یهودو یو څو کسرالل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې تاسو په کتاب کې په قران مجید کې یو آیات دی کچره دا آیات په موږ نازل شوی وی نو موږ به په دغه ورځ باندې اختر کو تاسو وایې جشن بم کو هغه ورته وای کم آیات نو هغه وته دا آیات وی چې دا کم امام بخاری دغه کوي اما حضرت عمر وته وای موږ دونه بے پروا نه یو موږ ته دام پته لګي چې دا آیات الله په کم مقام کې راولېږي مونږ ته دام پته لګي چې دا آیات په کم وخت کې راغلی دی هغه ورځ مونږ ته معلومه ده خدای په خیر کې په دغه ورځ باندې زمونږ یو اختر نه دی دوه اخترې نو وی ان اناسا یقینا یو جماعت یو ډله وا من اليهود د يهودو قالو دوی وی حضرت عمر ته وی لو نزلت هذه الآیتو کچر نازل شوی وی دا آیت لو نزلت کچر نازل شوی وی هذه الآیتو دا آیت فینا پمون کې زمون یهودو ته الله دا آیات نازل کړي وي نو دا دومره د خوشاله آیات دی چې لتخذنا ذلک اليوم مونږ به نیولې وي دغه ورځ مونږ به ګرځولې وي دغه ورځ د خپل ځانونو د پاره عیدن د خوشحالي ورځ اختر د خوشحالي په دې ورځ به مونږ جشن کو خوشحالي به هم کوله چې الله په دې ورځ کې مونږ ته دا لوی آیات نازل کړی دی فقال عمر عمر ورته وی هغه کوم آیات ته فقال عمر عمر ورته وی ایت آیت کوم آیات ته چا تاسو وای نو فقال هغه ورته وی الیوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینه دا آیات ته چې دې کې درې خبرې دي یو الله خپل پیغمبر ته بشارت ورکوي د کامل کولو د دین چې ستاسو دین مې کامل ک بل الله بشارت ورکوي د اتمام نعمت چې زما څومره نعمتونو په تاسو باندې مې سکړه پوره کړه او بل مې ستاسو د پاره پسند چې دی خوښه د اسلام کې چې په دې باندې ژوند تېروي الیوم نن ورځ اکملت لکم ما کامل کو ستاسو د پاره دینکم دین ستاسو بس چې څومره احکامو تمام احکام کامل شوخه د دې وجه نه د دې نه پس بیا الله داسې آیاتونه نه دي رالیږلي چې هغې کې نوي احکامي آیاتونه به یې رالیږلي وي خو هغې کې نوي احکام نو و اتممت علیکم او ما تمام که پتا سو باندې نعمتي زما نعمت بالکل الحمدلله ایمان مستاسو نصیب ک ورضیت لكم الاسلام او ما خوخ کړی تاسو د پر اسلام فقال عمر نو عمر وتوی من دون به پروا نه یو منګه دومره معلومات کړی چې د آیات کم ځای نازل شوی دی او په کوم ورځ نازل شوی دی انی لا اعلم یقینا زه چې یم لا اعلم خامخا پوهیږم ای مکان انزلت چې په کم یو ځای کې نازل کړی شوی دی دا آیت د جمعې ورځ ده عرفه د عرفه ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین او د مازیګر مونږ کړی دی او بیا په خپل اوخه باندې ولاړو جبل رحمت په ویخ کې او دقه ځای کې دا میدان د عرفاتو او د عرفه رسم و د جمعې رسم و او د قضای کې رسول الله په خپل وخه باندې ولاړ او دا د یو لک نه زیات صحابه دي او په میدان د عرفات کې دی او الله ته دعاګانې کوي د قوخ کې نازل شوی خدای په خیر کې تاسو ګوره د جمعې پر ورځ باندې زمونږ سونه خوشاله وي یو یو خاریه ته ورشي چې دا څونه مجمع وي د جمعې پر ورځ باندې په دې جمعاتونو کې د عرفې پر ورځ باندې لاړ شئ نو تاسو په عرفات کې څونه دنیا راجمع وي ته وایې اختر زمونږ اختر دي په دغه ورځ باندې ای مکان انزلت چې په کم یو ځای کې دا نازل شوی دی انزلت دا آیات نازل کړی شوی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم واقف رسول الله ولاړو بعرفه په عرفات عرفات باندې ولاړو وقوف کړو ما وی د جبل رحمت خواته او دوخه د پاسو او دا نازل شو حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشة وي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوت سره د رسول الله تاسو ویلو کنه د هفته ورځ وا پنځشتم تاریخ د ذوالقعده رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه روته د مکه د مدینې نه سلویخ زره صحابه و سره دی راتلل رات ماسپخین منځ یو کا راتلل په میکات کې د مازیګر منځ کا به شپه ملته وکړه نو مونږ راووتو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووتو میقات ته د میقات نه دی خوا فمنا من منګه درې قسمو بعضې زمونږ نه هغه څوک اهل به عمره چې هغوی یوازې احرام د عمرې وکړو د میکات نه یوازې احرام د عمرې وکړو دا تمتو شوه ومنا من او بعضې زمونږ نه هغه څوک اهل بحج چې هغوی احرام وکړه یوازې د حج حج افراد ومنا من او بعضې زمونږ نه هغه څوک اهل بحج چې هغه احرام وکړه د حج و عمرتنو د عمرې د حج او د عمره هغه قران دی رس خپل خبره دا ده د میقات نه رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام د حج کړی دی خو چې بیا راغلی دی نو د الله د حکم مطابق په حج په احرام د حج بیا دغه داخل کړی دی احرام د عمره دا سړی کولی شي ښه تاسو ځای حج له او د دې ځین احرام د دغه کې د حج د پیش پخور نه او جده کې کوشه اول ته په احرام د دغه مو کې د عمره د افراد نه راواله قران ته جوړ کې هم صحیح ده خ واهل رسول الله صلی الله علیه وسلم او احرام کړو رسول الله بالحج د حج د میقات نه احرام د حج کړو خو ما وی بیا رستو لا افعال لا شروع کړي نو د حج بیا په احرام د عمره داخل ک فاما من اهل بالحج نو هر هغه څوک چې هغه احرام د حج کړو او جمع الحج والعمره یا هغه جمع کړي و د حج او د عمره فلم يحلوا هغه حلال نشو حتی یوم النحر تر د دې پورې چې د اختر ورځ شوه دا ځای لږ مشکل دی غالبا دا دا د خپل خیال مطابق وي ورنه مسله داسې نه ده نن مسله داسې ده خو هغه وخت کې نه وه چا چې احرام د حج کړی او دوی رالل مکې ته نو رسول پاک څه ووی احرامونه د حج راوالی په احرام د دغې بدل کې د عمرې او چا چې ځان سره قرباني نیروسته هغوی ځانونه دغه کې حلال کې داسې مسله ده دا د دغه کال خصوصیت و اوس نن نشي کولی نن دا دی چې د چا احرام د یو د حجي یا د احرام د قرانی نو هغوی چې لاړ شي افعال وکړي ځان نشي حلالولی هغه چې د اختر پر ورځ باندې خیر سره جمره ولي هغه نه پس بزان حلالي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وی دلته دا یو ټکی دی ښا هغه ځای کې حضرت عائشه سوي چې خرجنا مع رسول الله سلام موږ د رسول الله سره وروت خو تفسیر نه دی راغلی بي بي پس شي کې وروته خو دې روایت کې دا ټکی راغی چې فی حجت الوداع د رسول الله سره د مدینې نه راووتو خو په دغه کې په حج په سفر د حجت الوداع کې حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك مثله حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابراهيم هو ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عمرو بن سعد عن ابيه قال حضرت عامر د خپل والد محترم حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نه حدیث بیانې په سفر دا حجۃ الوداع کې په مکه مکرمه کې سعد ابن ابي وقاص سخت بیمار شو او وی دسی بیمار شوم چې مرګ می په سترګو باندې ولیده بس د مرګ مرګ حالاتم قال سعد وی عادنی النبی صلی الله علیه وسلم تپوس لراغی ما تا پیغمبر علیه السلام زما تپوسو که د بیماری پیغمبر علیه السلام فی حجت الوداع پاغ سفر د حجت الوداع کې د حجت الوداع سفرو او په دې کې زما مکه مکرمه کې بیمار شوی وم رسول الله ما ته راغی او دا ولی من وجعن د وجه د بیماری نه زه بیمارم رسول الله پوښتنې له راغی اشفیت منه چې زه نږدې شوم منه د دغه بیماری نه علی الموت په مرګ بس مرګ ته رانږدې شوم مرګ مې په سترګو ولید خیر چې رسول الله ما ته راغی زه اوس مرګي حالات یم وصیت کوم فقلت نو ما ووی یا رسول الله ای د الله رسوله بلغ مني بلغ بي رسېدلې د ماته من الوجع د بیمارۍ نه ما هغه تراژتې وینې حضرت دی وینې چې زه څونه سخت بیمارم راغلی دی په ما با رسیدلی دی ما ته د بیماری نه هغه شتی ویني وانا ازو مال او زه خاوند د ډیر مال یم حضرت ډیر مال مم دی او دغه وخت کې د صرف یو لور وخه اولاد نو بیا رس اولاد شوه دی خو دغه وخت کې نو ولا يرثني او میراث نالی زمانه الا ابنه لی واحده مگر زما یو لور یو لور می د نور می وارثان دغه نشته دی زویل فروزو کې نور خو اسی وو خو په زویل فروزو کې می نور وارثان نشته خ نو صاحب مال ډیر دی لور می په ذویل فروزو کې یو یو لور می ده نو ستا که اجازه نو افاتصد نو فاتصدق آیا زه خیرات وکم به سلوسه مالی په دوو سلوسو د مال زما په دریو کې دوا مثلا درې زره روپۍ دي نو دوه زره روپۍ دغه کم خیرات کم سیب ستا اجازه ده چې زه صدقه وکم او د مال دو سلوسه ورکم په دریو کې دوی سي نو قال هغه راته وویل لا نه مه کوه کله چې سړی قریب الموت شي که نه دا مرګ ورته رانږدې شي نو ګورئ د ده اختیار په مال کې ختم شي بیا دا مال د وارثانو وي په مال کې د یو سلوس نه زیات دی دغه نه لري اختیار نه لري خه خبر هم دا ده خیراتونه کوي صدقې خو چې کله سړی قریب الموت شي نو بهترینه طریقه دا ده چې بیا دغه مکوي بیا صدقې مکوي ځکه مکوي چې دلته مال د دغی د وارثانو شو چې مال د وارثانو شو هغه زیات نه زیات په یو سلوس کې ورې د غي اغم خه خبره ده چې وارثانو ته پاتې شي دا وارثانو ته چې پاتې شي دام صدقه ده کنه دام خیرات دی نو قال لا ما ته وی نه دونه مکوه قلت نو ما وته وی چې حضرت افاتصدق بشطره آیا زه صدقه وکم په نیم مال نیم مال خیرات کم قال لا وی نه دام مکوه قلت ما وتوی فصلس نو سیبا درې میسا درې میسا دغه کم نو دلته خو نشته خو دلته نورو حدیثونو کې دی چې پیغمبر سم وتوي او پیغمبر سم وتوي او ا دومره دا فص او ته وی او سلوسو کا خو ګورې دا ده داسې به نه وی چې ما دا مې کم خیرات وکړو والسلوس کثیر سلوس چې دی دا هم ډېر دی ځکه چې د بیمار صرف او صرف حق په سلوس کې نو چې ته ولګې دغه ټول حق دی دغه کو دا صوت صدقه دی کو بل ډیر دی او بیا وته وی دا تشه وارثانو ته دا کم مال پرې دی ګوره دام صدقه ده انک یقینا تشه ان تسر ورثتک دا خبره چې ته پرې دی خپل وارثان ان تسر چې ته پرې دی ورثتک خپل وارثان اغنیا امالدار ته مرشو دی خلکو ته د مالونه پاتیش وارثانو ته دا د تره زامن دي او دا د ریرونه دي نو خیرون دا ډیر بهتر دي د سنه من انتظرهم د دې خبرې نه چې تدوی پرېرې عالتا فقیران محتاج او یتکففون الناس او په بازار کې خلکو ته لاسونه نیسي یتکفف ورغوي خلکو ته نیسي یو خدای دې وبخښه لږ هغه خوراکه ډوډۍ یو لسګون راکه یتکففون الناس چې ته خیرات کوي آیت چې د هغوی لاسونه نیسي خلکو ته په خپلو کور خلکو باندې دغه دی دا مال لګول دا هم صدقه ده نفلی صدقه پردو خلکو له مه ورکوي چې کورم وي یا په کلي کې وي دوی له ورکوي چې په خېټه ماړه شي او مال الله جر راکړي نو الا اجرت بها مگر تعالی به اجر داغه درکړي شي حتی تر دې پورې چې تو خزه دې ډوډۍ ته ناستې یا خزه تعالی شي پخ کړی دی هغه په لو ناسته ده او ته یو ګل راوالی او د هغې خوله کې ورکې الله په دې مجر درکوي حتی اللقمه تر دې پورې چې نوړی تجعلوها چې ته وګرځې هغه او کېږې دی فی فی دا دویم به وایې فی فی خولې ته وایي چې ته وګرځې فی فی امراتې کا په هغه خولې د خپلې ښځې کې دا هم صدقه ده قلت یا رسول الله ما وی اې د الله رسوله او داسې رسول الله داسې اشاره وکړې ماته یو ځای کې وته ویلم دی چې ان شاء الله د دې بیماری نه به ته نه مرې تا ته به الله صحت درکوي رسو به دغه کوي او ستا د وجې نه به خلکو ته فیدې رسي ستا د وجې نه به خلکو ته تکلیفونه رسي نو دی وای چې حضرت او خلف او زبرستو پاتې کولی شم بعد اصحابی پس د مرګرو زمانه او خلف او زبرستو پاتې کولی شم بعد اصحابی پس د ملګرو زمانه یو مطلب دا دی چې حضرت ملګری به مې د مکې نزی او زه به په مکه کې پاتې کېږم لیکن دا مطلب ښکلی نه دی مطلب د دې دا چې رسول الله د خبرو نه دا معلومه شو چې الله تعالی به صاد ابن ابي وقاص له ډېر عمر ورکوي نو دی وی حضرت زما د ملګری عمر بزی ابو بکر صدیق بزی بل صحابي بزی بل بزی او زه به دنیا کې همداسې پاتې یم ملګری به رانه وړاندې ځي مړه به شي او زه به رستو پاتې کېږم اخلفو زه به رستو پاتې کولی شم بعد اصحابي پس د ملګرو زمانه زما دا ملګري به رانه لاړ شي مړه به شي او زه به پاتې یم نو قال رسول الله وتوی په دې پاتې کېدو کې خو څه د تاوان نشته ګټه دې ده قال رسول الله وتوی انک یقینا ته چې ان تخلف کچرې ته رستو پاتې شوې فتعمل عملا او وکړه یو عمل تبتغي به چې ته طلب کې پاغي وجه الله درزا د الله الا ازدت به مگر تبزیات کې پدې سره درجه تنزان د پاره یو درجه ورفعتا او چتوالی په جنت کې او بیا وته وی ولعلک شاید چې ته تخلف او تبرست پاتې کړې شي تا د الله جون درکې او ستا د وجې نه به ډېرو خلکو ته فایدې ورسي او ستا د وجې نه به ډېرو خلکو ته ضرر ورسي حتی تر دې پورې ينتفع بک الله به فایده ورسوي ستا په وجه حتی تر دې پورې ينتفع چې فایده به والي بک په تا باندې اقوام ډېر خلک لکه مسلمانان ويضر بک او ضرر او ضرر به عمومي ستا په وجه تکلیف به عمومي ستا په وجه آخرونه نور خلک هم دقه سه وشوه د حضرت عمر صاحب زمانه کې د د اسلامی فوج کمانډرو او د دې ایرانیانو سره او د فارس د خلکو سره مجوسیانو سره جهادونه او چې جهادونه راغ حضرت سعد ابن ابي وقاص او د دوی دارالخلافه چې کم مداینو هغه لکه فتح کړه چې فتح یې کړه په زرګونو کافران قتل کړه او دا غوی چې سونه مالونه وغه ته واغشتل مسلمانانو ته فائدې ورسېدې دون مالونه رالل چې په مدینه منوره کې بیا د سمبالولو زیننو دا قافلې د وخانو رالل او مالونه روچلول مسلمانانو ته الله د د په وجه باندې فائدہ ورسول او کافرو ته ضرر ورسو او بیا سوی اللهم یا الله امزی لاصحابی تکامل کې زما د صحابه او د پاره هجرت هم هجرت داوی خدای د دوی دا هجرت پورا کې خدای خپل وطن ته بیا شوق مو پیدا کې چې دوی بیا لاړ شي مکې ته او هغه هجرت دغه شي ګډوډ شي ولا تردهم او رب ته مو واپس کې دوی علا عقابهم په خپل پوندو باندې خه خبره دا ده چې مطلب دا دی واپس مکې ته بیا مبوزه یو صحابي دی سعد ابن خوله رضی الله تعالی عنہ هغه به دا دعاګانې کولې چې رب زما هجرت مه خرابې واپس مې بیا مکې ته مبوزه چې ځالته مرشم دا د ده تقاضا وه خو په فتح د مکې کې دا غریب مکه کې وفات شو او بیا په مکه کې ملته دغه شو خخ شو نو رسول الله په هغه باندې ډېر ړه خوږه و چې د هغه غریب چې دی هغه مرادونه پوره نه شو هغه به وی چې ربه ته زما مرګ په مدینه کې راولې لیکن هغه غریب لاړ مکه کې مړ شو ولكن البائس لیکن بدحال هغه څوک دی سعد بن خوله هغه سعد بن خوله دی رساله رسول الله به مرسیه کوله داغه زړه به خوګو پاغه باندې رسول اسلام او دا ولی انت وفیا د دې وجنه چې دی وفات شوی او بمکه په مکه کې حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر وای چې دا اخبرهم عبد الله بن عمر خپل شاګردانو ته خبر ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د په بعضی عمرو کې قصر کړی دی ها قصر لیکن په حجت الوداع کې دا دغه کوي پیغمبر علی السلام سر خراولې دي یو صحابي دی هغه سر خراو دا خې په لوي ولو خراو نو دا وختي راواغشتل یو صحابي ته ورکړو د تبراش وې دا تقسیم ک په خلکو بیا دا بل په لو ولو خراو هغه هم تقسیم کړو نو پیغمبر اسلام په حجت الوداع کې چې دی قصر نو کړی دغه کړی دی حلق یې کړی دی سر یې خرولی دی نو عبدالله ابن عمر ان رسول الله وسلم پیغمبر علیه السلام چې دی حلقه هغه خرولی و رأسه خپل سر فی حجت الوداع په حجت الوداع کې یو چې د جیرانی نه کوم عمره کړی ده هغه کې سر خرولی دی او یو دی کې حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج اخبرني موسى بن عقبة عن نافع اخبره ابن عمر ان ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق پیغمبر علیہ السلام سر اخرو فی حجت الوداع په حجت الوداع کې و اناس او یو ډله د خلق من اصحابه د اصحابو دا غنه رسول الله هم سر کلک په مینا کې صحا ډیرو صحابه او هغوی سرونه کل کړو او بعضې صحابه چې د هغوی قصر وکړو وقصر بعضهم او بعضې صحابه او قصر وکړو جایز ټولي که څوک قصر کوي قصر دی کوي که څوک حلق کوي حلق دی وکړي خو وی والحلق افضلو حلق چې دی دا د قصر نه ډیر بهتر دی او بیا دا مسله ده چې قصر کې ضرور دا دی چې د ګوتې د سر عمره ویخته کټ شيخه دا ټکی به یاد ساتي اکثر دلته خلک دغه کوي غلطي کوي چې قصر کوي کم از کم چې دغه نه ویخته دا د ګوتې دا بند نه دی دا سر چې دونه ویخته کم از کم کټ شي که د دې نه تا کم ویخته کټ کړو نو صحیح نه دی ته د احرام نه وتلی نه احرام نه نه وتلی د دې وجې نه زمونږ ملګري په سفر کې دقه سې کوي دلته به د عمرې دغه کړي عمرې لکسر لاړ شي عمره به کړي بیا به لاړ شي مدینه منورې ته چې راشي واپس سر به لګ لګي بیا به په ماشین دغه کی الکه دا نه کیږي خدای په خیر کې د ماشین هغه قصر دی او قصر چې کوي نو کم از کم علی کوي چې د ویختو د سر عمره دغی یو ځل دغه مسله و چې مونږ تلو ما دا مسله وکړه هلته کې یو بل دی هغه لانجه جوړه کړه بل کپنی کې چې نه نه نه دا خو جایز دي دا ټول سر ویښته را جمع کې دونه ته رسي که نه نو ما ته ډېکې خو جمع نه شته دی دا دغه به کوې کله چې لاړی خیره سره او قصر هم کو نو ګورې دا لازمه ده چې هلې کوې چې ستاسو ویښته د ګوتې د سر عمره دغه کېږي جمع کوله هغه ته سترم نه وه ستره نه وه اوږده اوږده صفونه و زه په خره باندې سور وم راتلم راتلم د صف دې مخې ته راتلم راتلم چې ښه رالم د دې نه راکوشم او د صف کې ننوتم او خره مخې ته سرېدله چې ادامونه وي چې مونځ مات شو دا مخکې تاسو ویلي و که نه دا ځینې خلک وایي چې تاسو مونږ کوي سوتره مخې ته نی او خزه د مخې له تیر شو یا د خر مخې له تیر شو نو مونږ د مات شو مونږ د مات شو نو عبد الله ابن عباس بداوي چې په مینا کې زوما د خرې باندې وسورم د سب مخې ته رالم او چې رالم او بیا کو شوم ته سب کې زه شامل شوم هیڅ ما ته سونه وی چې ستاموز دغه شو زمونږ موز دې خراب کو د اخره باندې ولې مخې له تیر شوې انه اخبر انه اقبل عبد الله ابن عباس ابراغي يسيرو چې دې ته على حمار او سور په حمار په خر ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولاړو منځ کو به مینا په مینا کې من حجۃ الوداع په حجۃ الوداع کې او یصلی بالناس د جمع منځ کو خلکو ته فصار الحمار نو لاړو خر بین یده بعض صف مخکې د بعض صف ته او ثم نزل انه بیا عبد الله صاحب راکو شو د خرنه او فصف او په صف کې ودرید مع الناس د خلکو سره هغه د حجت الوداع مسله رااله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي قال سئل اسامه حضرت هشام د خپل پلار اورونه روایت کوي چې سئل اسامه سوال وکړې شو د حضرت اسامه نه اسامه ابن زید نه و انا شاهد عروه صاحب وی زه حاضر وم ولاړم چې د اسامه نه پوښتنه کېده نو و انا شاهد زه حاضر وم د څه شي پوښتنه ترې وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عرفات نه را روانو مزدلفې ته نو څنګه را روانو تیز راته که په قلار راته د عرفات نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته څه وخت راته څنګه راته تپوس ته شو عن سیر النبی صلی الله علیه وسلم د تک د پیغمبر علی السلام فی حجته پاغه حج د کې دا ټکی راغی حجۃ الوداع په حجۃ الوداع کې د عرفات نه د څنګه راته او نور خو پویږي کنه د اسامه نه پښتنه زکه او شو چې اسامه صاحب د رسول الله سم پسې سور وکنه د عرفات نه چې راته نو ځان پسې دغه سور کړو دا سوته یو اسامه او بیا چې د مزدلفه نه راته نو بیا ځان پسې فضل ابن عباس سور کړو نو نو وقال هغه ووی ورته جواب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راته نو العنق هغه په درمیانه مزل راته العنق پارام عنق دې ته وایي چې نه تیزی او نه ډیر په قلاری درمیانه درمیانه مزل باندې راته ځکه دلته رش ډیری فیضا وجدا فجوتن کله به چې رسول الله ولید پراخواله لاره به کولو وه نو بیا به یې لږ وښه دغه کړه نسه نو پیغمبر اسلم به وښه څه کړه تیزه به کړه تاسو هم چې د عرفات نه راځئ په قلار راځئ که کولاو ځای او راتیزیږي بیا راتیز شي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الحتمي عن ابا ايوب اخبره حضرت ابو ايوب انصاري وی خبر ورکړی دی د خپل شاګرد عبد الله ته چې انه سلم رسول الله سلام چې د منځو کو سره د رسول الله فی حجت الوداع په حجت الوداع کې المغرب والعشاء د ماخام او د ماسوتن جميعا په یو ځای دا بل مسله ده تاسو چې د عرفات ناراضه نور پریوتی ماخامي نو تاسو به موږ د ماخام په لار کې نه کوي او که چا په لار کې د ماښام مونځ وکړو دا نه دی شوی دا به بیا کوي نو بیا به راشی مزدلفې ته یو د ګاډو مزل دی یو پیاده مزل دی پیاده مزل چې تاسو کوئ او مزدلفې ته راورسېږئ نو خود به خود ماسوتني نو چې هغه راشي او که ما دغه باندې راللی دا څه ورته وایي په ګاډي کې راللی نو او ماښام دغه و ماښام مونځ مه کوې صبر وکړې چې ماسوتن شي نو بیا ماښام منځو کې وپسې بیا د ماستن منځو کې لکه عرفات کې چې تاسو لوی جمع کوي نو په لوی جمع کې به د مازیګر او د ما ماسپخین منځ یو ځای وکړي نو دغه سه دی وی حضرت ابو ایوب انصاری چې په حجۃ الوداع کې چې مونږه مزدلفه ته رالو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ماخام او د ماسوتن موزه په ماسوتن کې یو ځای وکړو دا بل دغه کوي باب غزوه تبوک دا باب دی د غزوه تبوک وهیا غزوه العسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې دا د اخیری وی اخیری غزا و چې د پخپل ولتلې دي اخیری غزا و خبر راغی مدینه منوره ته چې د روم حکومت چې دی دا شام د دوی سره و چې رومیانو سلویخ زره فوج تیار کړی دی او بلقا میدان دی د تبوک نړوان دی دی ځکه اچولی دی او د دوی د حوصلې د زیاتولو د پاره فوجانو ته د یو کال تنخوا نغده ورکړې ده سلویخ زره فوج را دغه کړی دی او اراده دا ده چې دوی په مدینه منوره باندې حمله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس په مدینه باندې حمله کوي نو دا نه کوي چې راځي چې احتجاج وکړو یاره چې دا احتجاج څوک کوي کنه نو دوی چې په دې ډنګونه سړی مات کی الکه احتجاج څه ته وایي اله په پلاني ځای باندې پلاني کافرو بمباري وکړه او راځي چې احتجاج وکړو نه دی نه څه جوړېږي احتجاج نه او نه ته چا څوک جوړ کړي دي رسول الله احتجاج نه کوي چې فوج را جمع کړی دی راځي فورا اعلان وکړو صفا مخکې به صفا خبره رسول الله نه کوله چې دقه سه دغه سره رومیانو سره جنگ دی او ځانونه تیار کړي یارونو چې په صحابه او په دې کې کوم قرباني او کوم اخلاص کړي دي نو خلک اریان شي دا چاندې راوړلې راوړلې وې چولې سامانونه راوړل د جهاد د پاره دی واچول مړه لنډه د ترستو تفصیل ورایشي چې دیر زره اسلامی فوج تیار شو یو روایت کې راځي سلویخ زره او دا فوج چې دی روان شو چې روان شو دلته هغوی ته پته ولګي د رومیانو ته چې وای خدای ګو موږ پس غویدونه دغه را روان کړی دی دوی د هغه ځای نه وتښتېدل چې لاړل تبوک ته تبوک میدان خالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې شل شپې هلته تېرې کړې شل شپې او د شل شپو نه ایس نو بیا دی خو یو بل صوبه ده دومت الجندل وتوي هغه دومت الجندل صوبه چې دی هغه د دې رومیانو ما تحت و رسول الله اسلام حضرت خالد ته صدا پاسه سلور سو شاسوار ورکړه چې تلار شاغ علاقه ته او داغه علاقه چې کوم مشر دی مشر هغه به په ښکار باندې راوتلی په ښکار خو وژنه یې مه ګرفتار یې کوم مال یې راوله هغه واقع چې دی لاړ هغه ښکار پسې راوتی و هغه یې ګرفتار کړی وس بیا په هغې کې صلح وشوه په صلح کې هغه دوه زره اوښان رسول الله ته ورکړو اته سوه یې ولاسونه ورکړو څلور سوه زغرې څلور سوه نیزې دی ورته ورکړو شل ورځې ما وی هلته ایسارو او بیا واپس راغی استاد صاحب به وی دا یو میاش سفرو په پنلسم تاریخ دا دغه دا سوته وی د رجب هغه روان شوی وو او بیا په بل میاشت په پنلسم باندې واپس راغله دا د یو میاشت مزل دا و نو دا دغه کوي چې لسم کال د هجرتو د رجب میاشت وه او پیغمبر علی السلام دی جهاد ته تللی دی او الله پاک هغه کې دا کامیابی ورکړه چې دشمن دغه شو لاړو تختید وی وای کوه بس زه بس دی